بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما محترم ورونو او خوندو زموږ د نن ورځې د پروګرام موضوع ده د ایمان کامل څلور علامات قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه رسول الله صلی الله تعالی وسلم فرمایلی که یو څوک چاته یو شی ورکوي د الله د پاره یې ورکي او له چا نه یو شی منع کوي د الله د پاره یې منع کړي او له چا سره محبت کوي د الله د پاره محبت کوي او له چا سره بغض ساتي د الله د پاره یې ساتي نو د هغو کس ایمان مکمل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو د ایمان د کاملېدو ګواهي ورکړي علیه السلام مبارک د ایمان کامل اول علامت دا وفرمایل چې هغه یو شی ورکوي د الله د پاره ورکوي د دې مطلب دا شی ده که چیرته یو څوک په کومه موقع کې مال خرڅوي په دا خرڅېدو کې د الله رضا مقصد وي انسان په خپل ذات باندې هم مال خرڅوي، په خپل اهل و عیال باندې هم خرڅوي، په خپل مور او پلار باندې یې خرڅوي، صدقه او خیرات هم کوي. لیکن په دا ټولو موقعو کې چې دی مال او پیسه خرڅوي، مقصد او نیت د ده د الله خوشحالي وي. صدقه او خیرات کې خو دا خبره واضح ده چې یو انسان صدقه او خیرات ورکوي باید دا نیت یې وي چې الله رب العزت له ما څخه خوشحاله سي او الله تعالی په خپل فضل او کرم سره د دغو ثواب ماته راکړي که چیرته د یو انسان په صدقه ورکولو کې په چا باندې احسان بلل مقصد نه وي نوم او شهرت مقصد نه وي نو دا ورکړه د الله د پاره سوله انسان په خپل اهل و عیال باندې خرڅوي په خپل مور او پلار باندې خرڅوي په دې نیت باندې خرڅوي چې د دوی حقوق دي په ما باندې د دوی حقوق د ادایګي د پاره زه دا خرڅوم نو دا خرچ د الله د پاره سول دوهم علامت دا وفرمایل کله چانه یو شی منع کوي نو د الله د پاره منع کوي مثلا یو انسان یو ځای پیسې په دې وجه نه خرچوي په دې وجه نه مصرفوي چې د الله او د الله د رسول ناراضګي پکې راځي الله د الله رسول په دجي باندې خفه کیږي دا کار شرعاً ممنوع ده چې زه په ده باندې مال خرڅوم نو ده دا خپل مال را وساتل نو دغه ساتل او مال نه خرڅول دا د الله د پاره سول علیه السلام مبارک دریم علامت دا و فرمایل چې یو چا سره محبت کوي د الله د پاره محبت کوي د د مقصد او نیت صرف او صرف د الله رب العزت خوشحالي وي انسان له خپل مور سره محبت کوي له خپل پلار سره محبت کوي لورونو او خوندو سره محبت کوي له خپل اولاد او له کوروالو سره محبت کوي له خپل عزیزانو قریبانو او ملګرو سره محبت کوي که چیرته د انسان مقصد دا شی وي مثلا له مور او له پلار سره محبت کوي په دې نیت کوي چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته له مور او له پلار سره د محبت کولو حکم کړی تر دې پورې چې علیه السلام مبارک فرمایلی که چیرته یو کس خپل مور او پلار ته د محبت په نظر باندې یو نظر وګوري الله تبارک وتعالی به ده ته د یوه حج او د یوې عمرې ثواب ورکوي نو دا محبت د الله د پاره سول له خپل کور والی سره یو سړی محبت کوي په دې نیت باندې کوي چې زه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د سنتو په اتباع کې له خپل کور والی سره محبت کوم نو دا محبت له خپل کور والی سره د الله د پاره سول رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک به لخپل ازواج متطهرات سره لخپل بیبیانو سره به ډیر زیات محبت ساتل د یغو د زړه د خوشحالي د پاره به هر جائز کارونه کول یو سړی کور ته ولاړی خپل اولاد یې ولیدی ماشومان مستی کوي لوبې کوي ده له خپل اولاد سره صرف په دې نیت باندې محبت وکړل صرف په دې وجه په غیش کې راواخیستل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونو چې له ماشومانو سره به محبت کول یو علیه صلات وسلام مبارک د جمعې په ورځ باندې مسجد نبوي کې د جمعې خطبه ورکوله په دې خطبې په مابین کې حضرت حسن یا حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما چې ماشومانو په دی کې یو راغی مسجد نبوي ته علیه الصلاة والسلام مبارک چې ولیدل چې زما لمسی را روان ده له منبر نه ورته راکته سو او په غیږ کې راواخیستل څلورم علامت دا وفرمایل و ابغض لله بغض د الله د پاره کوي یو چاته خشمیږي په قار کیږي صرف د الله د پاره د یو ذات مقصد نه وي له یو ذات څخه نفرت نه وي بلکې د یو بد عمل څخه نفرت وي یا په دې خبره باندې دی قاریږي دی په خشمیږي چې په دې خبره کې د الله رب العزت ناراضګي ده الله رب العزت په باندې خپه کیږي په دې وجه باندې دی په قار کیږي بزرګانو عجیبه یوه خبر لیکلې ده هغه خبر دا ده چې نفرت او بغض له کافر څخه نه ده بلکې د ده له کفر څخه بغض او نفرت ده له فاسق څخه بغض نه ده بلکې د ده له فسق څخه بغض ده نفرت او بغض له ګناهګار څخه نه ده بلکې د ده له ګناه څخه نفرت ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وګورئ یو یو یهودي د ده تر مخ د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په شان کې د ګستاخی کلمات ویل العیاذ بالله حضرت علی کرم الله وجو چې خو چېرته برداشتېدای سوی فورا یې دا یهودي راونیول او په ځمکه یې راغورځار کړل او په سینه باندې ورکېناستل یهودي چې ولیدل چې په حضرت علی باندې زما زور نه رسیږي نو حضرت علی کرم الله وجو مخ مبارک ته یې ورتو کړل حضرت علی کرم الله وجو چې دا کار ولیدی نو فورا ترې راولاړ سو حضرت علی کرم الله وجه څخه چا پوښتنه وکړه چې يهودي خو چې تا را پریستل علیه الصلاة والسلام مبارک په شان کې ګستاخي کړې وه نو د پریوتا په حالت کې خو د نوره ګستاخي وکړه چې تا ته در توکړل بیا دې ولې پرېښودل حضرت علی کرم الله وجه عجیبه خبر ورته وایي هغه فرمای اصل خبر دا ده اول بار چې ما دی راپریستی او د ده د وهلو اراده مې وکړه هغه د رسول الله صلی الله تعالی وسلم په محبت کې مې دا کار وکړل چې غو د علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شان کې ګستاخی کړې وره نو زه ځکه وخښمېدم او ما ته قار راغی دی مې راغورځار کړو لیکن چې هر کله د دې ما مخ ته راتو کړل ما ته د قار او غضب غصه نوره زیاته راله نور زیات وخشمېدم نو وس که ما د چې بدله اخیستای نو بدله به مې زیاته تر اخیسته او دا بدله به د علیه صلات وسلام د محبت په وجه بیا نه وله دا بس بیا د خپل ذات دپاره وه په دې وجه باندې ما دی پرېښودل دا په حقیقت کې په یو حدیث باندې عمل ده من احب لله و ابغض لله محبت د خدای د پاره او بغض د خدای د پاره به هر حال کوم بغض او کوم قهر او غضب غوسه چې د الله د پاره وي هغه هیڅ کله ذاتی دښمنی وي نه پیدا کوي هغه عداوتونه نه پیدا کوي هغه فتنې نه پیدا کوي ځکه چې یو څوک کله چا سره بغض کوي په هغو باندې خشمېږي په قار کېږي هغو ته دا معلومات کېږي چې د ده له مال ذات سره دښمني نه ده بلکې د مال دغو بد فعل او بد عمل سره د ده بغض ده په دې وجه باندې هغه په ځان باندې دا خبره بده نه لګوي نو زما محترمو او وروڼو خوندو الله رب العزت ته موږ کې د د ایمان کامل څلور علامات موږ کې پیدا کې چې یو چا ته شی ورکوو د خدای د پاره یې ورکو له یو چا نه یو شی منع کوو د خدای د رضا د پاره محبت کوو د خدای د پاره او بغض وساتو د خدای د پاره الله رب العزت موږ ته د عمل کولو توفیق په باندې راکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته